دا اتمه رکو شروع شو د سوره یونس علی نبینا علیه السلام کان فيما قبل بيان المكذبين عموما وها هنا بيان المكذبين خصوصا مخکې بیانو د مکذبین عموما او دلته بیان دی د مکذبین خصوصا کقوم نوح علی نبینا علیه السلام لکه د نوح علیه السلام قوم شو دا خاص مکذبینو و ايضا فيما قبلو بيان اولیاء الله مخک بیانو د خدای د دوستانو او نا بیانو اعداء الله دلته بیان د اعداء د الله وبزدها تتبين الاشياء د دیرو کو خلاصہ حيث لم يؤمنو چې دی ایمان نه نو وادي سنت الله تعالی فی المجرمین دا د الله طریقه ده په مجرمینو کې ولن تجد سنت الله تبدیلا نه به مومي د الله د سنت لپاره تبدیل تفصیل له د عدم کامیابی د عاملینو د عمل باطل فإن الله تعالی يحق ولا قبط الباطل ولو كره المجرمون الله حقاق د حق ابطال کی د باطل اگر که مجرمین دا بد کړي وذکر بعض الانبیاء والاقوام اجمالا ذکر د بعض انبیاو دی او د اقوامو د اجمالا دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم واتل علیهم نبا انوح اولو لپدی باندې قصه د نوح علیہ السلام ایسه کم وا اذ قال لقومه چې کله ویل د خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم اضافت د قوم د پاده تلطف دی تاسو زما قوم یې رب تاسو د بهبود او د فلاح خبره کوي ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بیاات الله په شرط د دې که ګران وي په تاسو مقام زما په تاسو کې خوښ مو نه ما او پن ورکول زما په آیتونو د خدای نو فلا حرج حرج نشته ولی فعل الله توکلت خاص پاک توکل دې زما باور وسه فاجمعوا امرکم جمع کې خپل امر فاذا زما کې وشرکاءکم مع شرکائکم سره د معبودانو باطلو ثم لا يكن عليكم امتن بیا دنی په تاسو باندې امر پټ ثم قضوا الیا دا فیصله وکړه ماته ولا تنذرون مال بیا مهلت برا دا د پیغمبر کمال اطمینانی چې ټول قوم یو طرف ته او دې بل طرف ته او دې ته وایي زه چې سواس بکیږي او کړه با نوح علیہ الصلوۃ والسلام اتل انبیاء عمرنو دومر عمر الله یو پیغمبر ته نو ور کړل کده ته چې ور کړو نه نیم سو کال تبلیغ کړو د پیغمبر نه مخکې عمر بیا د هلاکت د قوم نه رسته عمر و چې کله وفات کېده ملک الموت تپوس کوي یا تلمی عمر کیف وجدت الدنیا اے په پیغمبرانو کې د لوی عمر خواندا دنیا دې څنګه بیا مونتا او تو الکدارن لها بابانی دخلت من باب و خرجت من باب دنیا مې په شان دی او کور لیدا په یو دروازه ترالم په بل ته نه لاړم بوډا پلار بو زوی به د لاس نیولیو دا دا نوح دی چې زه ستومن پلار راوستم پیدا ونه منې تا ته ونه منې پیدا په کفر کې ځوان په کفر کې بوډا په کفر کې مړ په کفر کې فإن تولیتم تاسو اعتراض وکړئ زما د قول حرج نشته سوال نه کوم تاسو نه د اجر اجر دم کار په الله دی زه مامور یم ان اكون من المسلمین چې زم چې منقادینو د حکم درم فکذبوه دی تکذیب کو فنجیناه خلاص کما دلرا او فی الفلک چې څوک دې سره په کیشته محدود چند کسان وجعلناهم خلائفه ما دي خلیفګان وګرځول دویم دل دنیا کې آباد شوی دا د نوح علی السلام دا اولاد سلور زامن یو سام حام یافس کنان کنان د کفارو په صف کې لاړ پسر نوح بابدان منشست خاندانی نبوتش گم شد د نوح علیه السلام زوی کنعان بدانو سره مل شو د نبوت د خاندان نه کټ شاګي اصحاب کهف روزه چن په نیکان گرفت مردم شد اصحاب کاف سپیو د نیکان د رمن یونی ولا حکم مردوانو چې خلق د قدر په نظر باندې دا ورته ګور ځکه نو حتی ابو البشر ثانی وای دا دویم د بنی آدم نیکله اولیګما پل دین رسول صاحبان د عدد کثیره د آیات عظامو الی قومهم قوم پل دا اجمالی ذکر شو فجاهم بالبينات دی تراتلو کو په دلایل واضحه سره فما كانوا يؤمنون ما كذبوا من قبل نو دي چې مان راوړې په دې تکذیب کو خالد دي مکه تکذیب دي کرا روان دي کله غنت بولا قلوب المعتدين مهر او پړونو تجاوز کوونکو باندې ثم بعث من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا اولی گما پس دینا موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام فرعون ته ورکانی دولت د فرعون ته فاستكبروا اي تکبروا وکانو قوم مجرمین دا یو مجرم قوم غیم الله تعالی هلاک قانون دی دا د الله قال موسی ویل موسی علیہ السلام اتقول للحق لما جاءهم اشهر هذا تاسو وايي حق ته چې کله راغلی تاسو ته حق چې دا شهر دی شهر ته مو وايي معجزه ده ولا بل الساحرون نه کامیاب کیږي ساحران قالوا ولتدي خپل حکومت کې حاشرین اولیګا او ساحرین ټول لا جمع کا اول فرعون راتو کې ما ته پار ساحر علیم سره فلما جاء سحرتو ارکل ساحران لالل قال موسی القوا ما انتم ملقون وګرځوي اج تاسو ګرځون کیه اول دی ویل یا موسی ما انتم ما نحن ملقون یا تو ګرځوي موږ ګرځو دی لګ دا دم نه کار واغست اخیری انجام خشه فرعون فرعون بیا دبو انجام خراب شنه اوس ظاهر خدا مرشه په سیر سره سیر قبیح دی نو سیر څنګه دي چې سیر کار کوي دا دې د پاره چې سیر مردود الا رد معلومی چې مردود خو کار شي کنه سړی په اسلام باندې اعتراض کوي ته ته وکی دې لپاره چې خبره باندې پوه شي چې رد یې وکړي ځکه ورته وي چې ستاسو دا سحر رد دی فلما القوا هر که جو غرض الحبالهم عیسیهم امساګان او رسای اول هم سال سامنے یاره پیدا شو چې دا خو سونو په زرګونو ماران دي ازما د امصاب یو ماری کان فی ما قبلو بیان انکار فرعون وملئه مخک بیان د فرعون او د ملا د فرعون او د انکار دا او نا بیان هلاکهم بیان د هلاکت دی بیان عاقبتهم بیان د انجام دی وتلقین موسی علیہ السلام لقومه التوکل تلقین د موسی علیہ السلام د قوم د پاره توکل وتسلیم قومه لذالک او منل د قوم د ددی د دې امر د توکل لپاره حيث قالوا على الله توکلنا دی دا ویل چې زم په الله باندې توکل له باور سره ودعوا بالنجات من القوم الظالمين دي دعاو تل د نجات د ظالم قوم فاجيبت دعوتهم دعای قبول شو حيث هلك فرعون مع اتباعه بلا مقابله فرعون الله د دومره طاقت او قوت سره چې ټول غلامان کړیو او د مصر په حکومت ډیر غاورو علی سلیم ملک مصر وایل اندا تجری من تحتی اذا اراد الله قوه ضعيفا وضعف قويا چې خدای را دولري کمزوري زورور کی زورور کمزوري کما شاهدنا ذالک منګه پله دی مشاهده د دې رکو خلاصہ التذکیر بایام الله تعالی پند د خدای په حوادثو دنیاوی او عقوباتو امت حاضره بان فرعون هلکه بسبب العناد مع قومه او اتباعي فرعون هلاک چې په سبب د عناد سره د قوم سره هلاک شو د خپل اتباع خسرت دنیا او آخرت دنیا هم ځان من آخرت هم ځان من دا نقصان المبین دا سرګن تاوان د قوم د موسی علی السلام علا خوف من فرعون و ملئه په یری باندې د فرعون نه دارکانی دولت د فرعون د فرعون خپل بیبي آسیا هغه ایمان پټ راوړ خازن ایمان راوړ امرای د خازن ایمان راوړ ماشتی چا دغه به سر منګه دا ایمان راوړ او ایمان یې پټ سات مجبوری وانه په یری باندې د فرعون او د ارکان دولت د فرعون نه چې دی په فتنه کې ونه غورځي به کفر ته واپس وي وان فرعون العال في الارض په شرط دي که تاسو ایمان راوړئ په الله په الله توکل وکړئ ان کنتم مسلمین که تاسو مسلمانان فقالوا اول دي على الله توکلنا خاص په الله زم توکل دي ربنا لا تجلنا فتنه للقوم الظالمين اے زمون رب مگر دې مونږه فتنه د ظالم قوم د پاره وحی وکړه موسی علیه السلام ورور د فرعون علیه السلام ته اونی شه د قوم د پاره په مصر کې بوتان کوټه واجعلوا بيوتكم قبلة وګرځوي بيوت خپل را قبله یعنی مصلا زید مان ده فرعون خو سرګنه عبارت نه پرې خو واقیم الصلاه منذ دروي وبشر المؤمنين خوش خبر کوم مؤمنان وقال موسی هو موسی علیہ السلام ربنا انك اتيت فرعون ومن او زينه واموالا في الحياه الدنيا اے زمون ربا تا ورکړي فرعون ته ارکان دولت د فرعون ته زینت مالونه دنیا کې د خزانو مالکان دي حکومت ته ورسره ربنا اذم ربا آتیتهم لدل عن سبیل الله د پاره د عاقبت چې دی گمراه کې خلق دلارې ستانه ربنا تبس على اموالهم اے زمون رب مسخ راولې دی په مالونو وشدد على قلوب استغفر د دې پړونو چې ایمان نه راوي تر دې پورې چې عذاب الیم وي کرو پایوا کا تانیزو کبل سو کانی ته جو مې عبد دې سره دا ساتلی اوس دا غي زماني نمونه ده په خلق وځوي کارګل چې دا ځای برا قال قد اجيبت دعوتكما او فرمای الله چې د قبول شه دعا ستا امين ته دعا ویل فاستقیما مستقیم او سه برابر ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون تعلیم د امت تابعداري ولار دا کسانو چې نه پوي نه پوي پس رواني نه من شر تقلید باطل وجاوزنا بن البحر تیر کما بنی سیل د دریاب نه ادم فرعون جنوده بغیان وعدوا فرعون دې تیار لارې دی ورځې په دونه ساج ته جوړی شي درپېښ بدی په فرعون او لخر ده د جهاد د بغاوت او تجاوز د حد دریاب کا غر قول کی درب په حکم الته حکم نو د غر قول دل تراغ حتا اذا اذا دارکو اذا ادرکه الغرق قال آمنت لا اله الا الله امن بن سعيد وانا من المسلمين هر کله چې لاندې کېدل غرق حالت د غرغري ته ورسید ایمان مې نه چې نشته هغه غیر بل څوک او زه د من او ایمان مې نه چې ایمان په بنی سره راوړل اذن درې ځله کلمه د ایمان وې الله آل ان تؤمنو اوس ایمان راوړي وقد عسیت من قبل ته د پاره د راتونکو نسل یو علامه وان کثیرا من الناس ان اتنا لغافلون ډیر د خلکو نه زمونږ د ایتونو نه غافل دي نبی سرلام چې کله انګريزان وو زنګ د دې کلیو فوجیو داغه زمانه دې زمي سره جواب خانه کې ما په خپل د فرعون لاس کې تللی یو دنیا کې باندې عبرت په نظر کتل دا فرعون دی یو سو به بسا چې دی وخت دا ویل انا ربکم الاعلى آیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا لسم رکو شروع شو د سورې یونس علی نبی نو علی السلام کان فی ما قبلو بیان النقم مخکې بیانو د نقمتونو د عذابونو د تکلیفونو پنا فرمان قومونو وها هنا بیان النعم دلته بیان د نعم اے ذکر ما قبل ادعوت القران الكريم مخ کی دعوت او قران کریم ته وها هنا نفي الشك في القرآن الكريم دلته نفي د شک ده په قرآن کریم فإن القرآن لا ريب فيه قرآن پاک ريب نشته سوال کیږي چې قرآن پاک کې هم منکرین موجود دي شکیان پکې موجود دي وای معنی چې لا ينبغي ان يرتاب فيه احد لایق نه دي چې دې کې شک سو کو کې ولي دلایل د نفي درې موجود چې کله دلیل د نفي موجود دی نو وجود درې کل عدم شي وجود د عدم وجود درې پشان د عدم درې شي او هی تذکیر به ایام الله دلته پند د خدای په حوادث او عقوبات او دنیاویو بیان او باز دلایل توحید او بیان د باز دلایل توحید دی نجات الانبیاء الانبیاء علیہ السلام و نجات المؤمنین بیان د نجات د پیغمبر اسلام دی او نجات د مؤمنینو دی ففيه التذکیر بعلاء الله فإن تخلف مرضی عن الرضا واقع تخلف د مرضی رضا نه خو واقع دی خدای راضي په ایمان دی واقع کفر دی خدای راضي په طاعت دی واقع معصیت دی نو تخلف د مرضی د رضا نه راته شي او تخلف د مراد دی راضي د الله نه د نشي بسم الله الرحمن الرحیم ولقد بوانا بني اسرائيل مبواسطين دی اختلاف نه وکړ تر دې چې دی ته علم راغی په تورات کې تواضح شو چې موسی سم په حق دی فرعون په باطل دی ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه بما كانوا یختلفون بیشک رب سم فیصله وکي ما بین دي عملا علمی فیصله دنیا کې شوی دا عملی بال تکي ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون بیشک ثابت دی کلمه در ربستا دی ما نه د دې په علم لای کې خاتمه پکو کړ ولو جاءتم كل ايه دې تر دې هر علامه تر دې چې عذاب الیم ابو جهل پلاس کې کانو شهادت کړو لین محمد الله قانون आवाज راغلی وو او بس جوشنی د سنگها بوجالې زد قسمه سنگها را بردم کانی بکر روش گفتن به مثل سو ساحر دیگر کی جملات ساحر الله تعالی سر جادوگر ببل نه زما پر اسکانو باندې جادو فلولا كانت قريه امنت ولني او قريه چې ایمان راوړي او نه فور کې دي ته ایمان دي الا قوم یونس مگر قوم دی یونس علیہ السلام لما راو لما امنو کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا هر کله چې دی ایمان راوړ نو فرار ما عذاب د اخرت د رسوایه حیات دنیا کې متانا ملاحین او ما دې ته نه فور کتر وخت مقرر هغه دا چې دې ته نو سره سلام ویلو ایمان راوړې کني عذاب الهی را روان دې تلل سارا تا په دې قوم باندې امارات شروع الله یونس علیہ السلام وګوره نشتا دې سره بل چا ته تل حاضر ناظر دی سرونه سرتور کپدار باندې خوري لري نولي اجدي شروع روان عذاب په الله ده نو سره سلام تا ابلیس په انساني شکل راغی د نینوا خلک څنګه دي ډېر خوشاله دي یا عذاب ته نه راغلی وي نه زما ورته وایي چې دروغجنو مونږ ته عذاب به راځي را نه انسان صاحب پریشان چې ما ته دروغجن وایي زما خبر وه عمل څه کشته کې سور شو کشته کې سامان لړه ودرېده خسړې واچو خسړې پدو قانون دې بس چې تا باندې خطاب او دریاب ته وور نو سندر دهان ماهی شو قرص فرحه د درسیاهی مې تواز خلنی ولې وا پیری هغه ته حکم و د هضم لپاره نه دی د مې په ګډه کې بدل دی لا اله الا سبحانك اني كنت من الظالمين د دریاب حیوانات حیران ذکر لکم نه اخیری حکم شو ایک دریا په غاړه بدن نرم شوی لکه ورکول دی پیدا شي سره یې زبراتله په به ورکول چې تکړه شي بیا د دین واخل تراغه دا یونس علی السلام ابتلا پر رااله وی وجه داوا بعضې ډان کې چې د کې دنه کوتای شو په تبلیغ کې دا ځکه دی به کې کوتای ته نو شوی پیغمبر تبلیغ کې کوتای نه کوي او په دې وجه باندې چې د تخدای حکم پتو نو کړي په خپل چا دی اوته او بس کم دینو دریاب ته وګورئ ارچاله اختیار ورکړي اراده ورکړي دا دلایل قائم کړي پیغمبران لېګلي کتابونه نازل کړي اف انت تکره الناس حتا يكونوا مؤمنين ایا ته کرا کې په خلق کدا خدای اراده نه چې دې مؤمنان شي نه ما که انت ام تؤمن الا باذن الله نه نو درته ایمان وروړو اذن د الله پیرا دې د الله یو ذره حرکت به د الله دې ځنه شکو ګرځي الله تعالی پلیتی پاچا باندې چاینه پوي لا يقلون عقل المنجن عقل منجو سره نشته لیونی خونه دي ولندرو ماذا فی السماوات والارض او ایتو وګوره هغه څوک چې اسمانو په ځمکو کې دي نور ته وګوره سپوږمۍ ته وګوره ستورو ته وګوره حیوانات نباتات جمادات ته وګوره دا ټول د الله د قدرت دلایل دي او فی کل آیه تدل علی انه واحد برګ درختان سب در نظر هوشیار دشنی ونی دجیشنی پانی د هوشار په نظر کې دلایل توحید د قمر په نظر کې د انجنان دی ولګي د خدای د پانی په شان پانی دی جوړ چرګ پرک پکې وبګر دی دلی د پلاسکو پانی جوړي ګلانی جوړي هر څه جوړي دا د پانی په شان پانی نشي ولینظرو وګورئ تاسو شدی پاسمانونو کې په زمک عجیب د مخلوقاتو دفنور کې نفنور آیاتونه او نظر رسولان دا قوم نه چې ایمان نه راوړي د خدای په لې خاتمه پکو الا مثل ایام الذين خلو من قبلهم دې انتظار نه کوي مګر ایام داغه چا چې تیر شي په خالدین نافرمانه قوم داغي هلاکت قل فانتظروا تاسو انتظار کوئ د امر درب انی ماکم بین المنتظرین زوم د انتظار کوم ثم ننجي رسلنا والذین آمنو خلاص کو موږ پیغمبران خپل کم مؤمنان دي د عذاب خپل کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین دا ثابت ته موږ باندې تفضلا د سوره یونس علی نبینا علیہ السلام کان فی ما قبلو بیان الشک بصورت ان المخاطب والنبی علیہ السلام وان کان المقصود التعریض للامه مخکې بیان د شکو په صورت د دې خبرې مخاطب په نبی علیہ السلام نه پرې د مسلک صحیحه د وجه د شخص تاسو ومن صدق القرآن الكريم فنعاد الیه که چا د قرآن پاک تصدیق وکړ نه فائدہ تراجی من کذب فالوبال علیه که چا تکذیب وکړ وبال دې پد صالحا فلا فلنفسه صاف علیها عمر بذلا من للعلی کڅو صالح عمل کی د ځان نه نفع د پاره کوي او کڅو چې کم دینو بد عمل کوي د ځان د وبال لپاره رب په چا ظلم کار نه ورد للمشرکین علی المشرکین رد په مشرکین باندې نکاش بدر قل یا ایها الناس و اے خلق ان کنتم فی شک من دینی په شرط دی کتا ته په شک کې د دین زمانہ په شک کې د قران نه په شک کې د اسلام نه فلا عبد الذين عبادت عام ابو زید تاسو عبادت کوي ولكن عبد الله الذي توفاكم زه عبادت تاغه الله کوم چې تاسو وفات کړئ مرتانه کو من المؤمنین زمامور کې د مصدقینو نه په خپل نبوت وان اقیم وجهک للدین حنیفا اویل شما ته چې ودرو دین ذات پل دین ته حنیفا چې مستقیم په حق باندې ولا تکونن من المشرکین مکیګه د مشرکان ولا تد من دون الله ما لا ينفع ولا يضر عبادت به کومه چې بعد الله نه ای ما مات مات باطلو نه نفع درکې کې عبادت یو کې نه درد کې کوی نه کې فین فعلت بیا تاری دی امت تا کتا دا کارو که بفرض محال فینک ذل من الظالمین کبر ظالمان انصرف کار می دون فلا کاج بل الا هو په شر د دې کمس کی تعالی ضرر الله په ضرر سره نه پران سور کې ضرر یو مگر یو الله دی اسباب ارتکاب کا مرید کا بخیرن اراده د خیر لري فلا راد لفضله انما ته نفسه هدایت ځان له مومي نه فائدہ تر راځي دا ومن ضل کسو گمراه شي نو يدل عليها گمراه کی په باله په زبانه ان علیکم بوکیل تاسو وکیل نگهبان نه وتبع ما يحيلك واصبر حتى يحكم الله خير الحاكمين تاوی ته توه کول شي صبر کوا په آزاد قوم تر دې چې الله فیصله وکړي الله غره د حاکمینو نه دی د فیصله کوي